دغه د سوال نه حاصل د سوال دا دی چې تا په خپل وی چې د صحت الترویت د دې د پاره علت وجود د شی د پکم شي کې وجود یا رب لیدل کېږي یعنی دارویت معلومه او دا وجود علتونه مولانا صوت سوکوینی صوت یا رایا حسوکوینی یا طعام او ذوق دا سوکوینی بیا که صحیح لیدلې نو جندوانی ته کتل نو هغه کوم خوندور هغه به نه اړسته او بل به په دې د به لیدو ولې دا طعام خو دې لګي نه کړ دا طعام خو دې لګي نه او کپنه مت د قیاس کې وای آسان وای مدرسې به وای نو مقدمه مثل څه مطلب چې وجود علت ضرورت نه لري وجر ملازمه دا غره چې په دې ټول امور کې وجود شته چې علت څه نه پکار ولا چې تحقق نه معلوم شي کا حرام کې وجود شته علت څه نه معلوم معلوم چې متحقق نه دی چې هغه ضرورت څه بدا سوال د دې سوال نه نو موصوف جواب دی حاصل د جواب نه لري چې خبره دې صحیح ده وجود علت ته ضرورت تفا چرته چې دا علت نو معلوم بکار دار چې متحقق تر بکار دار چې موږ دا امور او وینو او دا چې نه وینو بنا علی شیء العالم دا الله عادت تا کړي چې د دې خدانا د دې رؤیت په بل بس رؤیت په بس چاته نه کړي نو د عادت رؤیت د وجه د جری د عادت نه دی عادت خداوندی او عادت واجبی عادت الهی په دی باندې دی چې چاته نه فکر نه اصول حواله سره په کار دارا کې لیدل شوی وقزام دارن یصح سید جوړی دل چې دا ټول موجودات موجودات څوک دي مینه بیان اسواد دي ترون دي روایت دي وغیرہ ذالک وانما لا يراد ان شي دي له بنا ان د وجر بنا على پدې بنا على ان الله تعالی بنا پدې چې الله تعالی نه دې پیدا کړل خلاف نه دې پیدا کړ خلاف کې پاپ کې رویت هدا دې رویت دې طریقې جری عادت دا په طریقې دې جری د عادت سره لا بنا ان على امتناع رویتها نه بنا ان على امتناع رویتها چې دې د رویت ممتنع ده فلا نشتد علة مشتركة ولا سلم فلا عدم يسلم علة إلا عدم ولا سلم فلا نسلم اشتراك الوجود بل وجود كل شيء عالم مولانا دا وحینا او تو رضا اصل کې دا د مخکې اوجیبا د اوجیبه د پاره دا ظرف دی دا د اوجیبه رستو اوجیبه د پاره دا ظرف دی رستو اوجیبه ذکر وګوره کنه سلام مکر پکې اوجیب نو وحین او تر هغه وخت کله چې اعتراض شي نو په وخت اعتراض کې اوجیب د دینه څور څه شوی نه جواب ورکړي دلته کې مولانا دا خبره په جندل پکار دي چې دا منشر سوال سره دغه مرتبه کې دا دی چې دا سوال په حقوق باندې بنا دی د دې تفصیل ده مدا ته خبره په جندل ضروری دي سوال توجه راکوا سوال په دې باندې وارد چې څه وایي چې وجود دا علت ته د صحت الرؤیه یعنی وجود علت ته او دا صحت الرؤیه چې ده نو دا معلوم ده یعنی وجود علت ته او دا صحت الرؤیه دا معلوم ده نو په دې ځای باندې سوال اول سوال دا دی چې اول خو دا صحت الرؤیت په معنا د امکان الرؤیت سره امر عدمی دی امر صحت الرؤیت په معنا د امکان الرؤیت او دوران کې دا خبره ما عرض کړې و چې امکان د دې په مفهوم کې عدم معتبر دی د دې په مفهوم کې عدم معتبر دی نو هر کله چې د دې په مفهوم کې عدم معتبر شو نو صحت الرؤیت یو امر عالمی شو او دا قانون دی چې امر عدمی هغه تقاضا د علت نه کوي امر عدمی تقاضا ځکه په امور عدمیو کې دا خبره پوره ده چې عدم علت الوجود عدم علت چې وجود علت ته وجود نه وي امور ادمیو د پاره دا پوره ده چې علت ته وجود معدوم علت ته وجود نه نو دا صحت الرؤیت په معنا د امکان الرؤیت سره نو د دې د ځای کېدل یو امر عالمي دی د دې امر عالمي د دې تقاضا د علت نه کوي بلکې تقاضا کوي د عدم د علت ته وجود علت ته وجود نشته علت ته وجود نشته نو په خپل عدم راغی په معلوم نو اول خدا صحت الرؤیت په معنا د امکان الرؤیت سره امر عالمي دی امر عالمي تقاضا د علت ته کوي الله او څه چرته و معنا کدا خبره چرته و معنا ما چې دا صحت الرؤیت دا امر عالمی دی او امر ادمی بیا تقاضا لته کوي د علت نو لمن عايز ولې دا جایز نه ده چې دا صحت رویت دی واحد شیخ واحد نه وایي دا کوم واحد شي او واحد نه وایي چې دی دا مختلف اسباب راتللی شي دي کې د وحدت یو وحدت نه وایي او کوم شي کې چې وحدت به حسب النوع کوم شي کې چې وحدت وي به حسب النوع نو داغه لپاره مختلف اسباب او مختلف علتونه راتلی شي مثلا زمون سره حرارت حرارت ګرمي دا زمون سره یو امر وحدانی دی نو هر کله چې په دې کې وحدت به حسب النوع راغی د کې وحدت نوعي دی نو د دې اسباب مختلف دي یو سبب حرکتون دی دویم سبب اقطابون او شمسون دی او دریم سبب نارون دی نو دې اسباب دي کنه دي ځکه چې کوم شی کوم شي کې چې وحدت به حسب النوع کوم شي کې چې وحدت به حسب النوع لکه په حرارتون کې چې وحدت به حسب النوع ده د دې لپاره مختلف علتونه هم کېدای شي لکه د حرارت لپاره چې مختلف کېدای شي اما د نمبر سره مرګ دا صحت الرؤيا دغه وحدت ته وحدت ته حسب النوع شي او دا وکم شي کې وحدت ته حسب النوع مختلف کم لري چې مختلف لري نو د دې رؤیت یو سبب عارضیت شي مثلا دا شی چې کلی دی چې د عارض یا دا چې ذکر لیدل کېږي صحت رویت کې دی جسم دی عرض دی یا څه دی جسم دی او ته وای نه د دې صحت رویت لپاره علت وجود دی علت څه دی نو علت وجود نه لري دا واقع کې وحدت به حسب نه وایي اپا کم شي کې چې وحدت په حسب نه وي هغه معلق په امور مختلفه باندې هم کې دي شي نو څه څنګه وایي چې د دې لپاره علت فقط وجود دی بل شی نه دی نو زه فقط وجود نه لري یو وخت نه چې هغه وجود یو شی علت دی یو شی علت نه د واحد نوې مختلف علتونه کې دي که هم انا سو معنی دا استدعا چې امر عدمی استدعا له چا کې نه نو فالواحد النوعي واحد نوعي کله معللا کېدل شي بالمختلفات فمختلفات څه مطلب دا واحد نوعي د پاره مختلف اسبابم کېدل شي ونسلم په دا خبره مو منم یعنی پس تسلیم د ثانی نه دا منم سو منم چې د واحد نوې د بار یو علت پکار دی مختلف نه د خپل کې مختلف پکار دی په دا کومه اندازه چې مختلف نه شي پکار دی نفل عدمی یصلح علتا للعدمی د ادمی علت په ادمی کې دی مولانا صحت الرجت من فرام دی ادمی دی کنه نو په دې باندې وړاندې د دلیل قائم شو چې د صحت الرجت لپاره علت وجود دی وې ځکه چې حدوث او امکان دا علت نشي کېدی ذکر امکان په مفهوم کې او د حدوث په مفهوم کې د دوانو کې عدم دی او عدمی شی علت نشي کېدی نو معترض وایي چې عدمی شی علت نشي کېدی خو د امر وجودي د پاره نشي کېدی عدمی شی چې علت نشي کېدلی خو د امر وجودي د پاره علت نشي کېدلی او یو عدمی شي هغه علت کېدلی شي د بل عدمی شي د پاره دا صحت رؤیت هم عدمی دی او امکان دې څه شي شي عدمی نو عدمی خو صلاحیت لري چې د علت تکار نو هر کله چې موږ امکانو ته علت وې نو په واجب الوجود کې امکان نشته نو دا ضرورت پیو نشي دا ضرورت پیو شي ته به نشي کوم معنا سو معنا چې واحد نوعی د پارا علت یو پکا دی چې باغ کې وحدتی دا اومانا نو قال عدمی یو عدمی یصلح دې کې دا صلاحیت شته چې دې دې علتن للعدم چې دې دې علت عدم شي نو معلوم څوک دې صحت الرؤیه معلوم څوک دې صحت الرؤیه او علت څوک دې امکان نو عدمی صلاحیت لري چې دې علت کې دا عدم او کدا مو منم کما خبره منم یعنی چې ادمي کوم صلاحیت ته چانشته چې دې د علت کې د ادمي د پاره بلکې علت به وجودي د دې بیا وی فلا نسلم بیا نه منم اشتراک الوجود مخکې ویل چې وجود خو په جوهر عرض واجب پرې واړو کېشته نو تشته نو علت د رؤیت راغی نو چې جوهر عرض دې دلې کېږي باید څوک مو لیدلی شي واجب نو دی وایي وایي نه فلا نسلم بیان معنا به اشتراک وجود چې دا وجودن یو مشترک ته په مابین د جوهرون په مابین د عرضون او په مابین د واجبون کې دا نه معنا بل وجود کل شیء عیبه وجود د هر شی وجود د هر شی هغه د ما له وجود سرای وجود د هر شی د ما له وجود جن کې لیے یہ وجود ہے یہ ان کے لیے متحد ہوگا ان کے ساتھ متحد ہوگا ان کے ساتھ عائد ہوگا وہ دې شي ذکر خبره دې مقام کې چې په وجود کې اختلاف دی بین الفرق الثلاثه د دریو فرقو په مابین یو دی ماتوریدیه یو دی یا اشعریه او یو دی معتزله ماتوریدیه وایي چې وجود په واجب کې او په ممکن کې په دواړو کې زائد دی په دواړو کې څه دی زائد البته دا وجود خداوندی د واجب سره د ضرورتو نه دی دا رچانه دی د ضرورتو نه دی او دا قانون دی چې ور ضرورت لا تعلم ضرورت معلوم به علتین نه ضرورت معلوم به علتین نه او د ممکنات سره چې موجود دی نو دا وجود ظاهر دی ظاهر دی خو د بدیهیات ضرورت نه نه دی مستفاد من الواجب دی مستفاد من ال نو په دې سره ما یو سوال ختم هغه دا چې ما توري دیو تاسو وایئ چې وجود خداوندی امر زائد دی نو دا قانون دی کم شی چې په کم شی زائد دی دای په منځ کې علت پکاري دای په منځ کې تخلقون د جعل تخلقون د جاهلون پکاري یعنی منځ کې څه پکاري جاهل جب آپ نے یہ کہا کہ وجود واجب کے سے زائد ہے کہ اس کا مقصد کچھ ہوا کہ وجود اور واجب کے درمیان ایک علت ہے جس نے وجود کو واجب کے ساتھ منظم کیا ہے متصل کیا ہے ان کو ثابت کیا ہے حالانکہ دا اللہ وجود دا چې څوک شته چې الله ته ثابت کړی دی نه نو د دې نه ما جواب چې وجود په واجب باندې جائز دی او کته وای دې من کې دا څه پکار دی جائز پکار دی زم د دې په منځ کې جائز نه دی پکار ځکه دا وجود ثبوت وجود واجب سره دا ضرورت نه دی وجود په د مړه له چا ده اشعریه اشعریه حضرات وای وای وجود یا واجب وانه وجود وای په واجب کې عین دی یا څه وای خو وجود به ورسره کوي عین ځکه که وجود عین نشي نو زستانه تپوس کوم پښتنه کوم چې دا وجود چې د ماهیت تور عارفيږي نو په حالت د وجود کې ور عارفيږي چې په حالت عدم کې په حالت که په حالت د عدم کته وای په حالت د وجود کې ور عارضيږي نو دا وجود دې د عارضي کې ماهیت ته ځکه موجود دی د کوم څه شی دی نو دا وجود دې د عارضي کې د ماهیت ته ځکه ځان له شی دی وجود یو دا وجود شو یو دا وجود شو دا را ته وایا چې دا وجودین عینین دي که غیرین دي وای وای کوي عینین دي نو تقدم د شی په نفس راغی کته وای دا وجود او دا وجود غیرین دي یو شی موجود شو په څو وجود دوا دوا نه راوا دي تقدم د شی په نفس نه راوا دي او کاو شی موجودنا بالوجودیه دام نه راوا او کته وای چې دا وجود چې عارضي کې د تر په حالت ته عدم ده کې دا وجود چې عارضي کې د تا په حالت ته عدم کې زما چې به معدوم به وجود ور عارض شو نو دا خو اجتماع را لږ وجود او دا عدمون په موضع واحد فواجبی او که ممکنی خو جایز ده فواجب کې د ضرورتو نه د وځ ضرورتو لا او سریه وی وجود په واجب کې که په ممکن کې خو څه ده عین ولی عینیت ته پکې دی وای عینیت پکې د ذکر دی وای عینیت پکې د ذکر چې که عینیت پکې نشي نو دا وجود چې ماهیت ته ماهیت واجبي که ممکنه وي چې ورته عارضي کې په حالت کې وجود ته دي ماهیت کې ور عارضي که د عدم کې که ته وایي وجود ته یو شی د امر معلوم او ادمي د بارا څخه کېدې شي او که کومه نه ما چې ادمي نشي کېدل علت ته چا د بارا او امکان او رؤیت د صحت او رؤیت د بارا علت نشي کېدل کدا کومه نه نو فلا نسلم بیا نه معنا اشتراک وجود اشتراک اشتراک وجود سره معنا اشتراک فالوجود كل شيء عينه وجود شيء بشي سره عيني